او تاسې یاست چې د سیکولر جمهوري نظام څخه ملاتړ کوئ ای ناخبره ځوانانو ایا تاسې خبر یاست چې د امریکا جنکۍ تاسې ته په نظامي برخه کې درس درکوي ای بې فکره ځوانانو خبر یاست چې د کفارو په جیلونو کې څومره باعفته پښتنې پیغلې بندیانې دي آیا تاسې د حال څخه خبر یاست قد دهانا كيف ذل الأمر نو خبردار! تاسې هغه څوک یاست چې د مرګ څخه ژوند ډېر بهتر ګڼئ. د خلافت زړور مجاهدین هغه څوک دي چې د ژوند څخه مرګ بهتر ګڼي. ډېر ژر ده چې د خلافت د زړورو مجاهدینو تېرې چړې به ستاسې تر مرۍ در ورسېږي. نو ای د خلافت زړورو مجاهدینو! کامیاب یاست چې د شرعي نظام د راوستو لپاره مو الحمدالله د خلافت غږ راډیو چې څومره تمه وه له هغې یې زیات زموږ مؤمنو پرګنو استقبال وکړ. د خلافت غږ راډیو په اړه ستاسو ګڼې غوښتنې او مشورې رارسېدلي، په همدې اساس مو لازمه وګڼله چې په ځینو موضوعاتو د عظام صاحب سره وغږېږو. عظام صاحب هم سټډیو ته راغلی دی، دې سره به وغږېږو د راډیو د خپرونو په اړه او په نورو برخو انشاالله. نو عظام صاحب په لومړیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایو، ستړي مه شئ. خوشحاله اوسې تاسو ته او همدا راز قدرمنو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تمه مې ده چې ټول برک روغ او خوشحاله وي او هیله مند یم چې دوی چې کومه تنده او لیوالتیا لري په دې هیله چې د هغوی ته موږ ځواب ویلی وي او تر ډېره موده د دوی تنده خړوبه کړې وي ډېره زیاته مننه ایزان صاحب لومړی خو د راډیو د وخت د زیاتېدو په رابطه ګڼ شمېر ملګري اړیکې نیسي د بېلابېلو سیمو څخه چې باید نشرات زیات شي په دې رابطه تاسو څه وایاست اورېدونکو ته څه ډاډ ورکوئ ان شاء الله موږ نو هغه ازمایښتي خپرونې دي او په مختلفو برنامو او خپرونو باندې مو کار کړی دی ابتدا کې څه ناڅه مشکلات مو لرل او لله الحمد چې اوس هغه مشکلات تر ډېره هوار شوي دي او په نږدې راتلونکي کې به ان شاء الله موږ خپل رسمي نشرات پیل کړو او دغه وخت چې اوس یو ساعت یا یو نیم ساعتي کله کله نو د وخت پابندي هم تر ډېره په دې نه چې موږ ازمایښتي نشرات دي او ازمایښت خدایي چې نو کله زیات او کله کم نو وروسته به انشاالله موږ په نږدې راتلونکي کې چې کله خپل رسمي نشرات پیل کول نو وخت به دوه ساعته وخت وي او هغه په دې برخه کې قدرمنو اورېدونکو ته زه دا ویل غواړم چې اکثره رسنۍ وخت ډېر اخلي خو نشرات یې ډېر بې کیفیته او غیر معیاري وي خو لله الحمد خلافت غږ راډیو په دغه یو ساعت یا یو نیم ساعت کې داسې نشرات دوی دپاره برابروي چې دوی هماغه شان په تنده کې پاتې کېږي نو موږ هڅه کوو چې دغه خپل نشرات خپلو خپرونو ته په کتو سره په نږدې راتلونکي کې چې موږ خپل رسمي نشرات پیل کوو نو دوه ساعتو ته یې وغځوو. اذان صاحب اکثره اوریدونکي د لرو پرتو سیمو نه اړیکې نیسي د هغوی چې په راډیو کې د خبر یوه بیله برخه وي تاسو ولرئ ډیری اوریدونکي دا غوښتنه کوي د خبر په رابطه تاسو کوم فکر کړی که نه له دې نه وروسته خبرونو ته وخت لرئ که نه په راډیو کې. ما مخکې هم یادونه وکړل ان شاءالله چې موږ په مختلفو برنامو او پروګرامونو باندې کار کړی دی چې د راډیو عمده او مهمه برخه چې ده هغه خبر دی نو موږ دې لپاره ځانګړي ترتیبات لرو او لله الحمد اورېدونکو ته دا زیری ورکوم چې هغه انشاءالله تر ډېره منظم او منسجم شوي دي او په نږدې راتلونکي کې چې کله موږ رسمي نشرات پیل کوو نو موږ به خبرونه ولرو انشاءالله چې هغه به د خراسان د خبرونو نه علاوه د خلافت د مرکز څخه چې کوم خبرونه دي چې په هغې اړه هم رسنۍ مختلف تبلیغات کوي درواغ جنې پروپایګنډۍ خپروي نو د خلافت غږ راډیو به انشاءالله د خپل مرکزي دارالخلافه څخه هلته چې کوم خبرونه نشرېږي اذاعت البیان چې کوم راډیو ده د هغې عربي خبرونه به نشرېږي انشاءالله موږ به د هغې ځای نه د خراسان خبرونه هم نشرېږي موږ به انشاالله د عربي خبرونو تر څنګ پښتو، فارسي، ازبکي او کوشش به وکړو چې که وخت مو ولره انګلیسي ژبه باندې خبرونه ولرو او هر نیم ساعت بعد به انشاالله دوی تازه خبر اوري او داسې خبرونه به اوري چې هغه به په حقیقت بنا وي، هغه به ټول رښتیا وي او هغه به د خلافت د ټولو فعالیتونو رښتینې هنداره وي انشاالله. نو که د راتلونکو خپرونو په اړه وغږېږې چې په راتلونکي کې کوم څه خپرونې تاسې په نظر کې لرئ بغیر د خبر نه او دا کومې نورې خپرونې چې روانې دي له دې وروسته مو نورو خپرونو ته کوم فکر کړی که نه نورې خپرونې به په دغه لړ کې وي او که نه؟ خامخا موږ ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې چې کله خپل رسمي نشرات پیل کوو یو خبره ده چې خلافت هغه منهجه تګلاره هم دغه ده چې دلته نو تر ډېره کله کله دا رسنۍ د هر څه څاري او هر څه تعقیبوي او دوی نو د هر شي نه یو افوا او یو د خپلو تبلیغاتو او پروپیګنډو لپاره ګټه اخلي خو لله الحمد د دوی دا پروپیګنډې او تبلیغات نو په موږ او زموږ د خلافت په لارویانو تاثیر نه کوي. د خلافت منهج او تګلاره هغه نبوي تګلاره ده، د هر ډول تعصباتو څخه پاکه ده او ټول مؤمنان دلته سره ورونه دي که هغه دلته سمتي، ژبنۍ او قومي هېڅ ډول تعصب نشته دی ټول یوه یو د یو جسم حیثیت لري موږ نو ټولو خپلو اورېدونکو ته دا زیری ورکوو او دوی دې په نږدې راتلونکي کې په تمه اوسي چې موږ لله الحمد کار پرې پیل کړی دی چې موږ به دغه کوم دوه ساعته وخت چې دی دا نو موږ په مساوي توګه ویشلی دی دې کې مو موږ نو دا یو زیری ورته هم لرم چې د کابل نه راغلي ژورنالیستان چې کابل کې د معتبرو رسنیو سره کار کړی دی، هغوی به انشاالله د فارسي خپرونې برابروي په فارسي ژبه کې او همدا راز ازبکي خپرونې به موږ ولرو، عربي خپرونې به ولرو او پښتو خپرونې به ولرو انشاالله او همدا راز د مختلفو ژبو د علماوو بیانات به انشاالله په راتلونکي کې موږ په پام کې لرلي دي او هم تر ډېره برابر کړي دي، په رسمي نشراتو کې به هغه ولرو، خبرونه به په مختلفو ژبو کې ولرو، نو دوی به انشاالله په خلافت راډیو څخه په راتلونکي کې د رسمي نشراتو په لړ کې. داسې څه واوري چې ان شاء الله دوی د خلافت او د خلافت راډیو څخه تمه لري نو په نږدې راتلونکي کې ان شاء الله زموږ ټول پروګرامونه منسجم کیږي او منظم کیږي او رسمي نشراتو کې موږ مختلفو ژبو باندې خپرونې هم لرو همداراز په مختلفو ژبو خبرونه هم لرو او همداراز د مختلفو علما کرامو بیانات په مختلفو موضوعاتو باندې هم لرو او د دې ترڅنګ نو مختلفې خپرونې هم لرو چې د هغوی له ډلې نو دوی ځینې خپرونې اوري د خلافت زمریان حقیقتونه همداراز د تربیت لړۍ، همداراز د وضعي او شرعي قانون تر منځ مقارنه، د سیکولر او همداراز د طاغوتي نظامونو هغه پېژندنه په همدغې برخه کې ولړۍ پیل کېدونکې ده انشاالله. د دې ترڅنګ نو موږ نورې مختلفې خپرونې لرو، هغه به وخت په وخت دوی چې کله پیل شوې پخپله پرې پوهېږي. موږ خپل دې برخې ته یو ځانګړی کسان ټاکلي دي، هغوی د رسنیو دغه ټول خبرونه، ټول رپوټونه هر څه تعقیبوي او د هغې د ځواب لپاره موږ په خپرونو باندې کار کړی دی دوی په هره برخه کې هغه غربي فکر هغه په اصطلاح امریکایي اسلام ورننویستی دی او د اسلام دغه اساسي روح هغه تغییر ته یې بډې وهلې دي خو لله الحمد زموږ ملګري ټولو برخو ته متوجه دي په هره برخه کې به کار کېږي او د هرې برخې لپاره موږ ځانګړي تدابیر او پروګرامونه لرو نو په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله دوی ته زه دا ډاډ او زیری ورکوم چې خلافت غږ راډیو خپرونې او اداره به ورځ تر بلې غښتلي کېږي او دوی به نو داسې څه واوري چې د دوی تنده پرې خړوبه شي. احسان صاحب که په وروستیو کې راته دا واضح کړې چې ولې د خلافت غږ راډیو په خلاف د کفري نړۍ او طواغیتو او مزدورو رسنیو غبرګون دومره جدي دی حتی تر دې چې احسان صاحب د مختلفو هېوادونو سفیرانو په دې اړه ناسته وکړل او د راډیو د ختمېدو په اړه یې بېلابېل پلانونه جوړ کړل خو ان شاء الله دوی کامیاب نه شو په دې اړه که اورېدونکو ته وضاحت وکړې نو ډېره به ښه وي. نو دا خو اورېدونکو ته جوته ده او لله الحمد زموږ ولس متدین ولس دی هغوی پوهېږي په دې هر څه باندې او هغوی دا درک کړې ده او موږ چې د هغوی د خپلو مومینو پرګنو هغه غبرګون ګورو د خلافت راډیو استقبال ګورو نو لله الحمد چې زموږ هغه تمه او توقع همدغه ده له ولس نه دوی نو د خلافت غږ راډیو ډېره په لوړو ارادو باندې بدرګه کړل او د دوی استقبال یې وکړ دوی به هڅه کوي نو دا خو کاره خبره ده چې دوی د همدغه سیکولر نظامونو او د طاغوتي نظامونو د تقوی او پیاوړي کولو او بقا لپاره لګیا دی هلې ځلې کوي برنامې په کار اچوي همداراز د فکري تخریب لپاره نو دوی هڅه کوي چې داسې پروګرامونه او داسې برنامې په لار واچوي چې هغه نو په ډېر حکمت او هنر سره ځي او هېڅوک پرې پوهېږي نه خو هغوی ډېر کار کړی نو د دې ټولو پروپیګنډو او د دې ټولو دسیسو او همدا راز د دې ټولو توطیو چې د اسلام د سپېڅلي دین په وړاندې دوی په لار اچولي دي د هغې د بربنډولو لپاره خلافت راډیو نو غږ پورته کړی دی او د حقیقي اسلام د تصویر وړاندې کولو لپاره نو ورځ تر بلې د دوی مبارزه نوي رنګونه راوړي نو خامخا دوی په دې خپلو برنامو کې ناکامېږي او هغه د خنډ و ځنډ سره مخ کېږي نو دوی هڅه کوي چې زموږ د دغه راډیو مخنیوی وکړي، د خلافت راډیو مخنیوی وکړي، خو لله الحمد په دې به دوی ونه توانېږي، ځکه موږ سره الله دی او د الله نصرت دی، د الله په حفاظت کې یو موږ، نو دوی خپله هڅه کړې ده او بیا به هم هڅه وکړي، خو که دوی بیا هم وتوانېدل، نو لله الحمد موږ داسې قوي او پیاوړي ملګري لرو چې بیا موږ په دې توانېږو چې بیا به زموږ څپې د دې نه لا غښتلې وي او پرمختللې وي. خو مونږ په امکاناتو بروسه نه لرو، مونږ د الله تعالی جل جلاله په نصرت او کومک او امداد باندې تکیه کړې ده او ورځ تر بلې نو د الله جل جلاله نصرت او امداد ورځ تر بلې زیاتیږي او مونږ یې په خپلو سترګو ګورو، اغیزه یې ګورو چې مونږ په نشته امکاناتو ټوله نړۍ د خلافت راډیو ولړزوله. نو اوریدونکو ته دا معلومه ده چې دوی کله چې زمونږ راډیو دا څو ورځې وړاندې له د انتقال په وجه نه وه نو د نه شتون په پایله کې دوی زموږ په څپه سندرې نشروي، اوس هم نشروي، خو دوی ته معلومه ده چې موږ دلته آیات او احادیث نشروو، نبوي ارشادات نشرېږي، تلاوتونه نشرېږي، نو د دوی د دې بدیل سندرې وړاندې کړي، نو نور د دې نه ښکاره کفر او ښکاره ثبوت به نور د ولس لپاره څه وي؟ دوی نو د دې تلویزیونونو، د دې راډیوګانو له لارې چې کومه فحشا خپرېږي، هغه هم دوی تعقیبوي، اوري، چې د تلویزیونونو له لارې دغه مبتذل سریالونه چې دي، دوی تعقیبوي، د دوی په هغه منفي اغېزو باندې پوهېږي چې. زموږ ځوان کول چې دی د اسلامي امت ځوان نسل همدوی بې لارې کړ، همغې نه د هغوی کلتور، د هغوی فرهنګ، د هغوی فکر یې را انتقال کړ، نو هغه یو ځوان ته اوس په اسلامي فکر او روحیه روزل شوی ځوان نه شي ویلی، هغه ټول هم د دغه منفي تبلیغاتو تاثیر دی او د دغه رسنیو اغېزه ده، د دې لپاره مختلف سفارتونه فنډ ورکوي د دې ټلویزیونونو ته، د دې سریالونو او مبتذلو خپرونو په رابطه. تاسو یې د طلوع او همداراز د شمشاد او د مختلفو ټلویزیونونو چې فعالیت کوي همداراز په کوزه پاکستان کې چې کوم ټلویزیونونه دي د هغې نه چې کومه فحشا او بېلاري نشرېږي هغې چې په دومره لوړه کچه زه نه پوهېږم چې دا دوی د مسلمانۍ معیار څه ټاکلی دی ځانونو ته مسلمانان هم وایي خو د ټلویزیونونو نه کوز دی او که بر دی داسې فحشا لګیا دی خپرېږي چې چې بیخي نو سړی ښکاره کفر دی او داسې داسې څه ترېنه روان دي چې د دې راتلونکي نسلونو د بربادۍ لپاره نو غټې غټې پروژې په کار اچولې دي همداراز که راډیوګانې واخلې نو د نجونو سره خبرې او د هغوی د دې باعصمته پېغلو هغه بېلارۍ او اخلاقي فساد ته د هڅونې لپاره چې دوی کومې برنامې په کار اچولې دي همداراز د ښځو د مسلمانو ښځو د بېلارۍ لپاره مختلف پروګرامونه په کار اچولي دي راډیوګانې که سړی تعقیبوي که هغوی د هغوی ډرامې دي که حقوقي پروګرامونه دي که نور پروګرامونه دي نو نو د د هغه امریکایي اسلام د د انتقال لپاره نو دوی مختلفې پروژې په لار اچولې دي او لګیا دی کار کې دې باندې ټول زموږ ولس کوز دی او کبر دی هغه پې پوهیږي دا اسلامي امت په دې باندې پوهیدلی دی چې دا امریکایي رسنۍ دي او دوی نو تر ډیره هڅه هم دا کوي چې دوی کفر انتقال کړي او یو بل تر ډیره داسې اسلام چې د دوی په خوښه دی او د دوی د قوانینو سره موافقي هغه د اسلام هغه روح او اساسات یې بدل کړي دي او د دې رسنیو په مټ باندې دا کار کوي نو د دغه ټولو رسنیو د دې ټولو فعالیتونو د بربنډېدو لپاره د دوی توسیو او دسیسو د بربنډولو لپاره به خلافت غږ راډیو په پوره مړانه او همت کار کوي پوره قوي انتظام او ترتیبات هم دې لپاره لري همداسې سټاف لري د هر یو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري انشاءالله نو دوی په ویره کې دي په ډار کې دي چې زمونږ هغه توطیې او دسیسې بربنډېږي نو خامخا به دوی په هغه پوره جدیت سره ناکامه هڅه کوي انشاءالله نه به توانېږي نو بیا هم زه قدرمنو اورېدونکو ته دا ډاډ ورکوم چې تاسې به مایوسه کېږئ نه، موږ سره به یاستئ انشاالله، ورځ تر بلې به نو تاسې د خلافت غږ راډیو څخه داسې خپرونې اورئ چې ستاسې تنده به پرې ماتېږي. ډېره زیاته مننه اېزان صاحب، له ټولو با احساسه ځوانانو او خویندو او وروڼو نه ډېره مننه کوو چې زموږ خپرونې واورېدې او دغه د خلافت غږ اسلامي خپرونې اوري، له دوی نه ځانګړې مننه کوو. قدرمنو اورېدونکو! موږ ټول امت مسلمه ته زیری ورکوو چې په ټوله نړۍ د اسلامي خلافت راتلونکی او قایمیدونکی دی، امید دی چې د ناوړه تبلیغاتو او په خپل منځي اختلافاتو د دجال تله درنده نه کړئ او نه د طاغوت د دسیسو ښکار شئ او نه خپل ګران بچي د یو څو روپو لپاره د دوزخ خشاک کړئ هوښیار او مخلص اوسئ ځکه چې په نړۍ باندې د اسلامي خلافت لمر څرک وهلی دی تاسو ټولو ته بلنه ده چې زر تر زره بیعتونه وکړئ